مثاني د مقدام بن معدي کرب الکندي رضی الله عنه ترجمه انزم مثاني د معاويه رضی الله تعالی عنه دې زنه مثاني د معاويه حد حدثنا معمر بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء قال حدثنا عبد الاسد مغيره بن فروة ويزيد بن ابي مالك ان معاوية معاوية توزى للناس نو او دا شروع کړ حتا بلغ راسه امیر معاویه رضی الله عنه دا اوس کې چې کله مسرات ته ورسید ولکه کوه چې پوز کې مو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا مسرات سره یو عجیبه وحده حتى لما بلغ راسه غرفا غرفا من ماء یو لفظ واغر تلفظ وکړو فتلقاها بشماله نو وینیو دا غرفه په خپل اړو له سره ای ګردا چې په خلاف کې چې وګوروا نو د استفاد لپاره چې دا ابو کمی نشي دا چې کتل اړو له سره لاندې نو کله کله کړي به چې به اسلام اسلام د پاره د تعلیم دا ټول په باندې یو ځل دا له پورا او سپي او بل په باندې راځي وله د پاره دې چې دا موږ ځای نبی صلی الله علیه وسلم کان ذا یوم باندې دې دې وکړي او د نبی اسلام عادت مبارک یې دا چې تیل په ډېر لګول نبی اسلام کوم ملګري وسته ساتي هغه استعمال د تیل دی پکار او د نبی اسلام د سر لاندې هغه ساتر په وخت د رمیال هغه بالکل غوړ کو د تیل چې نو وسته ساتي د تیل ډېر استعمالول دا مسنون طریقه ده او د ډیر وخت او د هغه تعدد د بالغ د پاسه هغه په ورشي ده نو چې صاحب جمعه هم وی ډیر وخت هم وی همیشه تیل هم لګي نو بیا څه کوو باندې کار نه کیږي کوو ډیر پکار دي څه کنه او دا وجوه فتلقى من شمالي حتى وزال والتراسي